وای هغه خلق چې غضب په کړه شوه دې د وجه د تابعداري د بدعاتنا دا معنا مفسرین کړي نګور شرک نا پس په گناهونو کې لوی گناه د بدعات اشاره کړه کله او مچان نو ضرورت نشه پکې له نو بدعت دا یو عظیم گناہ دا الله دې چې موږ او تاسو ټول امت مسلمه په خپل حفاظت کې وساتي بلکې ابلیس تا په ټول ګناهونو کې محبوب ګناه هغه بدعت ده زموږ مفسرینو په تفسیر د سوره ال عمران کې ذکر کړی وای کله چې دا آیات راغې کچا ټول عمر ګناهونه کړی سل کالې کړی دینه کم زیات کړی او چې د صحیح توبه وستا نو د سلو نه چې د زورو کال ګناهونه الله په صحیح توبه باندې معاف کړي نو ابلیس ډېر خپش چې دا خو زه سل کاله په یو سړي خواري او محنت وکم ابس یو ځل چې اخلاص سره وای چې الله پوه شوی نه ناغار سب ورته معاف کی وای چغه والے خاورې پسر نسته دا نور شیاطین ورته راجم شو ویسته چې ته چغه وې ناغه ورته دا خپل حال مخې لکو دا نور شیاطینم په سوچ فکر او خفقان کې واقع شول دلې وی تخفقی غمم یو دا شکار کو مشوره کو نو دی کشرانو شیاطینو مشورې سره بدعت ایجاد کو بدعت هغه ګناه ته وای چې کوونکې ورته کار خیر وای نو دې په مرګ مرشي خدای نه توبه نو واسي لکه دا چې تشریح چې تاسو درس کوي بیا وایي چې الله زموږ دې درس نه توبه دا درس موږ ته عبادت او دین ښکاري بدعت زما عزت مند هغه ګناه ده چې کوونکې ورته نومي خیر کار خیر نو دې که زری زری شي او سل کال عمر شي خدای دې نه توبه نو باسي دیو جن د عام او کبایر ګناهونو مقابله کې ابلیس په بدعات ډېر خوشحالي او دا بدعات په مختلفو ملکونو کې په مختلف شکل کې وي د بدعت زموږ د علما دو قسمونه ذکر کړي ځکه د اهل علم بعض صرف د بدعات او پرد کې کتابونه دي لکه کتاب الاعتصام د علامه شاطبی رحمه الله اصول السنه او ضیاء النور د شیخ مرحوم رحمت الله تعالی علیه هغه د مخ کې ګوره زموږ دی ملک بهترین کتاب او د شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر سے راه سنت نو زموږ د علما وایي او دا نورم وایي چې بدعت په دوه قسمه دی یو ته بدعت حقيقي وایي او دویم دی بدعت اضافي حقيقي دي ته وایي چې یو شی قران سنت خیر القرون کې نشتا د سره اصلي نشتا عطا د سره یو نوې کار پیدا کو او هغه ته کار خیر او کار ثواب وي نو دا شیک د خیر او د ثواب وي نو دا با په خیر القرون کې د چانه پاتې شوی دی دې ته وایي بدعت حقيقي بدعت اضافي دې ته وایي چې یو شی اصل موجود دی خو تا ورته هيئت بدل کو لکه خیر خیرات په شریعت کې شته خو تا ور سره یو قید د ځان او تړلو چې دا به د مړي په درې مرز کې ادا به په سلوختۍ کې ادا به په کال کې په یو قید دی مقید کو د دې ته د علما بدعات اضافي وي اصل شی موجود خدا استاد دې قید په نسبت باندې په دې کې بدعت راغی دعا اصل کې قران او سنت کې موجود ده خو تا دې یو شی پورې مقیده کا پجما سره نفس دعا قران حکم کړي خو تا دې یو قید پورې مقیده کا تاسو نور ډېر بدعات نو قران حکیم کې د دې ډېر رد راغلی مختصر آیاتونه وګورئ چې د دې خبرې اهمیت مخې لشي او عنوان ورته ورکړي الآیات فی رد البدعات زندیق هغه چاته وای چې په خلی اظهار د اسلام کوي او زړه کې د اسلام عداوت او دشمنی پرته ده چاته زندیق وای اما نو یو مرګ او صفات ته الله دې بخ یو ځل مال ټلیفون وکړ وی کلی کی د دوه ډلو جلا جنګ وو اکثر جنگونه یوس یو وی د زندګ دی ول وی د زندګ دی نو پر رپورټ پکې وشو وای ما لا غیس چوي چې بادشاہ صاحب د ډاڼې دراشه وی د دې جنگ د زندګ سره وی ما ولې زه خو نه پیژنم چې زندګ چاله وای دا پښتانه زامن الله او دغه کنځ دي کوئی د زندګ بچیا زندګ ګوره ناکار کافر دی ابای دا ډېر خطرناک لفظ دی یو سرګن کافر دی ناغه خرڅو پیژنې چې دا هندو دی او دا سکھ دی او دا يهودي دی دا نصراني دی خو زنديق هغه کافر لوي چې ظاهرا خلا او سیرت او صورت د څه جوړ کړي د مسلمان خو په باطن کې دین لړای وګوره مبتدعين ته اهل زه وي خو یو بل مصیبت جوړ دی دې په لومې توجه ولا دا مونږ ته هم خبره ده مونږ چې دا شیاتونه ګورو اوس مونږ له سو کتلې او مونږ ټول جنت له تلې یو خپل ته وی اړېږي په هم لکنا آیات اول ځان سره لګوي بل څه کوله مو ګوري وې چرته ز پکې را نشه مصیبت دا ګرموي دا فلانه یادای اوبه زه خوسم بیغمه جنت لرسېدلې نو باز ډلې نور ته مبتدعين وي خپل چې دې سکای کو سر کفر دې غي دې دین نو میخه اوای هر آیات نو به سکوي ځان لوي چې ما لوي وګورئ دې صورت کې آیات وګورئ یوسل پنزم د سورہ عمران دا سو ګورئ په دې سورې ال عمران کې آیات مبارکا اتم شپې تم ګورئ اتم شپې تم نمبر آیات ګورئ دا امت چه لړاویږی دا هغه دریم سوال وو چه د الله حبیب جولی غړولی وه خو الله وی بس دا فیصله می کړی که چره دا امت جوړ شو نو د دې زور نه څوک ټینګې دی شي نن زموږ ټول قوت په خپل منځ کې ضایع کیږي هر ځای کې مسلمانان ډلې ډلې جوړي او الله معلمان که هر یو چې زمولا شم ته یو بل ډله جوړو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه لیکلی وای په اسلام کې چې څوک ډله جوړي دا بدعت ده ځکه مې درلوي چې ګوره چاته وا دا سره چې مبتدی دا تم ډله جوړه تا هم ټوکړې کو کنه او هر نوې ډله په اسلام کې جوړول سدي دا ډله جوړول بدعت ده ته هم ټوکړې کې پس ټول کلمې والا اهل سنت والجماعت چې کوم مسلک ده دا ټول یو ډله ده د دې وایي چې نه هم پکې ټولې جوړو چې څوک را نه مخ کې او څوک روسي او چا لږ وخت داو کنا بدا کوي وعلى الله قصد السبيل دا مسله زموږ د عقاید وي کاله سره را لېګل شو کې ورته غرزول شي ته پوس کول شي خو الله د چاوزر نه پریزي وي رسول مبشرین و منذرین لالا یکون للناس حجه بعد الرسل چې سبا دا شو کو نو وي چې مال خو چانو ویلي وای سپه کې کګي لارې دي ته په روانه اپې سیم لګې او ځانم کړي او تور ته کار خیر وې خو په کګلار سره جهنم ته رسی کتاب الاعتصام کې وای دا ومنها جائر سوی وذالک الملل والبدع اګوره ځنی وخت سره بدعت او رسومات دی وجنه کوي وي چې زی عزت منشم وې دنیا کې دې په لګورای توجه مولا په ګنا او د الله او د رسول په نافرمانی سو کې عزت من کیږي نه عزت د الله او د رسول په تابعداري کې ده فلله العزت ولرسوله وللمؤمنین بسم الله الرحمن الرحیم سوره بقره د قران حکیم د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره دویم نمبر دی او د نزول په اعتبار دی و اتیایم نازل شوه دې دا سورته مبارکه پس د سوره متوففین نا زمون مشایخ وبوي رحمهم الله وې د دې صورت سلور داوی او د دې سلور داو په یو عجیب انداز سره په تفصیل کوي اول ګور سورته مبارکه کې دا غدریو ډلو تفصیل لې چې په دې مخ کې صورت کې دا غي ذکر او فرمایلو اجمالا یو غډل و چې الله انعام کې شوه رئی ته دل تنم کې خو متقی او دا غي پنځه صفاتونه بیان کړل چې دا انعام کې شوه دا د دې پنځو صفاتو خاوندان دي او بیا په سوره فاتحه کې المغضوب علیهم ویلو نو دې کې په دوو آیاتونو کې دا غي تفصیل ذکر کو چې ان الذين كفروا سواء عليهم او بیا په دیار لسو آیاتونو کې د ادوالی دا غي ذکر دی نو کوم درې ډلې چې ذکر شوی په مخ کی صورت کې دی صورت اول دا غي تفصیل ذکر کړي بیا د یویشتم آیات نه داوه د توحید دا یا ایها الناس اعبدوا ربکم هلته ویلی ایاک نعبد دلته پا داغه نه عنوان بدل کو اعبدوا ربکم اپا دغه داوی پنځه دلایل عقلیه ذکر کړي او د الله د حبيب د نبوت د رسالت د صدق د حقانيت ذکر دی دشمنان چې کوم شبهات واردای داغي په دې صورت مبارکه کې جوابونه دي د جهاد فی سبیل الله احوال به ذکر کړي اول د یو مؤمن مجاهد لصفات بیا د ملک د امن د پاره یو سلور قوانین او د کور او د معاشري جوړې دو د پاره ګڼ احکامات ذکر کړي بیا د مال لګول حکم دی چې د الله په دې دین به مال لګوي لکه څنګه جان لګې نو مال هم لګې د دې صورت فضایل هم ډېر راغلي او په سند صحیح سره د دې صورت ګڼ فضایل راغلي دا کوم صورت چې اوس موږ شروع کوو د دې ګڼ فضایل راغلي د مسلم شریف حدیث کې راغلی د مسلم شریف حدیث ته د ابي امامه الباهلي رضی الله عنه روایت ده خو یو بسری ته سوچ وکړي په خوا یو ناکار ډله تیر شوی هغه ته معتزله وای اوای زموږ د اهل سنت والجماعت دا مسلک دی چې قران د الله صفت دی غیر مخلوق دی څه شی دی د مسلمانانو د مخې له قران چې پروت دی دا د الله صفت دی او دا غیر مخلوق دی جهمیه وای چې قران مخلوق دی ازان له دلایل جوړ کړي وای ګور کله په قران خبر کې د یو خایسته نوجوان په شکل کې راځي لکه د مسند احمد ابن ماجه حدیث ته سند صحیح سره چې ان القران یجیء فی سورۃ الشاب الشاحب زاغه قران دې کنه چې ستا رزب می ټول پتند کړي و روزه په خله به سار نه تر ما خام لستم او ستا شپ می ټول شو ګیر کړي و نو دا ځوان شکل کې جراغ نو دا خو مخلوق شو کنه په خبره پیږي جهنیه وای ادا د وریځ په شکل کې جراغ چې ته دا صفت دی الله صفت پر وریځ شکل کې نه راځي نو زموږ د اهل سنت والجماعت او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله وی د سوره بقره او د ال عمران دراتلو نه د دې ثواب مراد دی په دې په خبره باندې دا د جهبیه او رد دی دا بنرازي ثواب به راشي قران بد نوجوان په شکل کې نه هغه ثواب نه به خاصه شکل جوړ شي څوک پوښوي په خبره باندې نو دا د جهبیه او ځان له دلایل جوړ کړي ځکه باندې کې دراتلو ذکر نشتا وای من قرأ قل هو الله احد فله كذا وكذا دلته غیر ازي چې سورې اخلاص براشي وای چې سورې اخلاص ولوسونو دور دور بسوي اجر به ورتا دا خبره بیا ده لرای ځنې وخت ګوره عالمان یو قید لګی هغه سره د سوال او جواب ټول ارسه در لسکل خلاصې در ذکر کا نو سوره بقره به ناراضي اجر او ثواب به راضي د وریزي یا د داسې مارغانو په شکل کې چې غیب او وزر غړولې نو دا صورت زما عزت مند دومره مبارک صورت ته چې د قبر نمورا پورته کیږي ټول نه مخکې اجر او ثواب به د سم خل راځي ها بھائی د سوره بقره او سوره ال عمران یو بد حدیث ته د مسند احمد او حدیث علماء لیکلی سندن ثابت ته رجاله رجال الصحیح عبد الله ابن بریده نبیه روایت نقل کړي وایزه ناستم د نبی صلی الله علیه و آله وسلم سره ما ته وره دل فرمایلی وای سوره بقره زکای ابای الحمدلله مو تاسو دا نه چې خو وی خو لکه نه چې د الله د حبیب په امر باندې عمل راشي وای زکای سوره بقره تعلموا سورة البقره فان اخذها برکه د دې داس د کول برکت دې وترکها حسره پر خدای سره افسوس دې ولا یستطيعها البطلا باطل پرست دې وسل لري وای به یو سات چپ شو نو ثم قال به فرمایل سوره بقره او عمران زده کوي فانهما الزهراوان د دې اجر او ثواب په پرز د قیامت یو نور او پړک وي او دا دواړه سورتونه وانهما تذلان صاحبهما یوم القیامه د دې هغه اجر او ثواب به هغه ویونکي د سوري د لاندې راولي کانهما غمامتان او غیایتا ته به وګنې دا دوه وریځي او فرقان من طیر صواف بیا وی قران او د دې اجر پرز د قیامت به ملاو شي حين ينشق عنه القبر کله چې قبر کولاو شي او موږ را پورته شو نو قران به ملاو شي کر رجل الشاهد پشان دی او رجل شاهد چاته وای وان کل تاجر من وراء تجارته هر تاجر د خپل تجارت ګټه حاصلې نن ستاد ګټه رسدا نو د بدبا عمل نامه په دې خلاص کې ورکړې شي او به شواله په دې ګسلاس کې ورکې شي دوز به همیشه اوس مرګ مرګ او فنا بنا نشتا ويوضع على راسي تاج الوقار پدې سر به ورته د یو تاج د عزت کیږي ويكسا والداه حلتين لا يقوم لها ما اهل الدنيا مور پلار ته به یو دو جوړي واچول شي دنیا والا وکلا غي لکته شي فيقولان بما كسينا هذا هه مور خپل وی دا موږ له دومره قیمتي جوړې پسو اچولې شو مو خود دور سنو کړی د دې تبویل شي ويقال لهما باخذ ولدكما القران دا جوړې در لوا شولې شو استادو بجو قران ویلو نو بچو باندې قران ویل پکار دي کدي پکار کچا پیزل لس بچي پیزل لس غټ غټ ډاکټران چې د دنیا شور جوړې بوله قیامت کې واچول شي تاسو لو اګه د چا بچي یو شلوي او ټول لوی لوی انجینرانی شو جوړې ورته چي ثم يقال له بیا به د قران دی قاری ته وای اقرا لولا او د جنت یوی یوی دروا درجه او بالاخانه لخیجا فهو فی سعود ما دام یقرا حذا کان او ترتیلا د دې بشي توجه به لبای دې به همیشه په ورختو کې چې قران لولي که زرزري لولي دې حدیث کې دا راغلی ک په کلاره کلاره دا د مسند احمد حدیث دی دګور دا سورتونه او د قران دمر لوی اجر او ثواب دی الله دې موږ تاسو ته د دې د لستو او د دې د ویلو توفیق راکړي یو حدیث پاک کې دا سره راغلی انس رضی الله عنه نه روایت ده او حدیث ته د مسند احمد د ابن حبان فی صحیحه اذا قرأ البقره وآل عمران جد فينا اي عظما وې د صحابه په زمانہ کې چې دا دو سورتونه بچاو لستل دا بډې لوی سره غنل شي وریا ساتي ټول بنات او بنین او رزل کی دا دو سورتونه چې چاو او ذکر والله دې د ذکول او د عمل توفیق برا کی په صحابه کې باغ لوی سره غنل شي سبا ګڼل شو لوی سره به ګڼل شو لکه امام قرطبي او واقعا ذکر کړي او حدیث د ترمذی شریف دی نبی علیہ السلام یو ځل امیر جوړولو نو هغه وخت کې مشرۍ لپاره وټونه بوټونه نو یو ته وی تا د سور قران یاد دی بل ته وی یو کم عمر والا صحابي دی او ورته مال دور دور یاد دی او سوره بقره را ته یاد ده وای خطا له سوره بقره یاد ده اذهب فانت اميره زما ته بشر جوړ کړي نو د سوره بقره لستون کې به رسول الله عليه السلام سکولو بشر به جوړو دارنګ نبی علیہ السلام فرمایلی دی ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده اګوره اوس دا سره چې اکثر خلک وي موږ پر پیریان دی او تنکړی او چار باندې جادو کړي د بیا غریبانان یو ځای بل ځای لګرځي او سټوړي او سر غلط کارونه خلکو جوړ کړی دیو جن سو کوئی پیریانو تنگ کړیو نو ته ورته سوې وې بس کور کې سورې بقره لټای کور کې سره سورې بقره لټای د دې صورت د لستو سرا شیطان د کور تختی بلال قاری رحمت الله علیه مرقات کی ذکر کړي وای دا صورت زکه خاص کو دا ډېر وګت دی په دې صورت کې د الله ډېر شی نمونه لیکي او ځل مدا څه وکړ چې سوره بقره بنل لولم یو ګټه کې به ولولې او د الله نمونه به جمع کوم چې سوره دې پکې دې ته تدبر وای څوک چې قران کې سل څوک سلټای کنه دې لسوي ویلی یدبروا آیاته وې دي کې دا الله ډېر نمونه دي او احکامات دي تر دې چې ویلې شوې دي چې په دې مبارک صورت کې 1000 اوامر دي 1000 نواهی دي او یو ظرف کې حکمونه دي یو ظرف کې خبرونه دي مرقات کې مولا علي قاری رحم الله وایي د ابن مسعود رضی الله عنه په صحیح سند سره دا قول ثابت دی و ان لكل شيء سناما وسنام القران البقره د هر شي بلندی وی لکه د اوخ کب اوچت ته نو وای دا قران بلندی سوره بقره دا دا قران بلندی سره و ان الشیطان اذا سمع سوره البقره نفر من البيت الذي يقرأ فيه وله زريت وای شیطان چې کله واوري چې په یو کور کې سوره بقره لسته شي نو دا غي نه تخت تخت کوي او په شرمندګۍ سره اې د اواز سره تی هوا خارجيږي نو کو څوک چې شیطان به شړم خو خذلت سره نو که دا ټول بل ځوانان د راجمه کله لرګي دی ور ورکل کسب ته کو تختې دو سوره بقره سره بشوي سوره د دې دغه راز ورټ کړی په سپیا کې راز ورټ کړی اچا د غوی خکر راز ورټ کړی اچا په لاسونو کې تارونه چولی اچا کنج کې چولی ها وای اچھا قران شریف کور کې پروت دی خو د دروازې د پاسه یو تاخ جوړ کړی هغه کې پروت دی که پروتی نو په پروت باندې دانه چې دی به منې کیږي په لستو به منې کیږي سپو شوی په خبر باندې کستا کور د قران شریف نه ډک دی خو ځکه وای نه نو شیطان تختینا د دې صورت په لستو به په ذلت او شرمندګۍ سره سکیږي اوبه د کور نتیخ تکایي د دې صورت زما عزت مندو ډېر فضائل راغلي دي د ابن مسعود رضی الله عنه یو قول علماء ذکر کړی دی وای چا چې لس آیاتونه د سوره بقره او لسل فی ليله په یو شپه کې نو شیطان به په دغه شپه پورته نه راځي تر سبا پورې سلور د اول نه وګورئ سلور تر کومه جوړیږي هم یو قانون پوری جوړیږي کنه څو پوری جوړیږي او آیات الکرسی ورپسې دوا د سوشل د حساب کې ډېر تکړه دی سوشل ها او درې په اخر کې دی لله ما فی السماوات نوالی د سورۃ اخره پورې نو دا لس آیاتونه د شپې الولای څوک پوښل په لاسو باندې بیا ها وای پوښوي دا لس آیاتونه چې چا د شپې اولستل نو شیطان باغ کور تا دنکی کینا حتا صلی الله علیه الکرسی بارک تفصیل براشی چې دا څومره لوی د خیر او د برکت نه ډک آیات مبارکه ده دا صورت په یو داسې آیات مشتمل ده چې د قران شریف د ټولو آیاتونو سردار آیات ده هغه تسوي آیات الکرسی ورته وایي نو دا د دې صورت غ فضایل او د دې صورت لستل پکار دی پکور کې خامخا روزانه باز عرب پابندۍ سره وای ما تاسو لري د عرب دا وظیفه دا څه کوي چې دا سلور آیاتونه غو د کور چې روزي او کو د کیږي دا خامخا وای نو شیطان که د کور نه زغلول غواړي او الحمدلله هر مسلمان وایي چې به زغلول کړه کنه اباز اهل علم لیکلي وي دا غا چا نه جوړ نشي چې سرګند دي شیطان سره دښمنی دا او پټل ور سره دوستی دا کله ورمو دا څه کارونه وکړو سرګند د ور سره سره سرګند مو د شیطان سره دښمنی دا او پټه سره بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم دیتا حروف مقطعات وئی او مقطعات ورته دی وجنوي ابن کثیر رحمه الله دا خلق سخرت کړي او اوی لا شک ان هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا صدر دې کې شک نشته چې دا حروف الله سبحانه و تعالی عبس او بیکار بے فائدې ندی را لګلي نو ابن کثیر وی فتعین ان لها معنى فی نفس الامر دا خبره سرګند شو چې د دې معنا شتا او د عمر دا فان صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به کله معصوم صلی الله علیه وسلم نه یو شی ثابت شو نو موږ بوایو چې دا معنی ده والا وقفنا حيث اوقفنا ورنه ادريګو به چې کوم ځای کې مونږه ودرول شو وقلنا آمنا بالله كل من عند ربنا وګوره د دې حروف معنا شته خدای الله او د رسول نه موږ او تاسو ته د دې معنا تعین نه شوی او څه مسله خلکو رئیس دي دا نوې نوې مسلې ډېرې مرو باسي مخکې چې چا رئیس دي نو دا غي وضاحت خلکو لو کوي په خبره کنه هغه نو موږ دای په ځړو نه پویګو نوې نوې راو باسو اوس دا مسله باندې رئیسي او چې څوک د قران په معنا نه پوي نو دا غو ثواب نشي دا معنا د جمهور اهل علم خلاف ده شیخ الحدیث رحمت الله علیه دور کې کوم چې تا اوریدلیو باچا صاحب نو باچا صاحب رحمت الله علیه په حدیثو کې موږ لوي چې څوک کوئی قرآن په معنا نه کوي ثواب نشته ا پیغمبر وایي چې الف لام میم باندې ډیر څه لیکي میلاو شي ا په معنی تاسو کویږئ په معنی نه کویږئ اوس دې له میلاو شو ډیر څه لیکي دې له میلاو شو اې دې کې شک نشته چې څومره نور علی نور خبره ده چې د قران په معنا پوه شي خدا سه مو وایي چې څوک معنا باندې نه پوهیږي نو بیا خو دې ټول خلکو لوي چې څه لګیایي مقصد دې دا دی چې دا لږ ډېر تلاوت شو کوي دا بس نه وایي څومره عوام دي قسم دې کومولا طالب دومره تلاوت کوي څومره چې دا زنانا ادا عوام مسلمان دي ته ولې استاد جرز کی مقصد دې دا دی چې دا سکی بس کی په دې خبره وایي تاسو ګورئ دا داسې عجیب کتاب دی قسم دی یو امي سړی نه پوهېږي خو چې قرآن اوري جاړي وګورئ په خبره باندې قرآن سره چې اوري نو جاړي په معنی نه پوهېږي غوښتي ودرېږي نه نو دا عجیب کتاب دی زما عزت مندو ادا تاسو لرا شي ډېر ډېر معنا باندې دی په وګورا سلفم نه پوهېدل عمر رضی الله عنه بوي ویار د ابن سمانا ده سوره درشم پارا کې راځي بیا مې وی زیاده کپې نه پويګم نو ډېر سلفم داسیو نو بیا وایي په چې په معنا نه پويدل ډېر خبره اهل لسان خلق وی په جب پوي خو د قران مقصد بل لفاغي نه پوي څه پوي شي په خبره باندې انن خدا سي یو د فتنو دور راغله چې عربو جبه بدل کړي مون سره دی رمضان کې ماشاءالله عرب وی انا غي په ترجمه نه پوي بلکې دا بدلو هم چې دلته د مون بعضي زینونو کې ډېرو کې ترجمه شو عربو کې د حدیثو درس وی خو ترجمه ډېر نه اگر چې اوس ماشاءالله مسجد نبوي کې ترجمه وی نو ډیر عرب هم څه دي د پویږي یو ځل موږ حرم کې یو ډیر نیک عربي دی نیک سړی دی رونه لوی لوی دکتوران دي او جامعه کې لوی لوی استادان دي نو حرم کې موږ مسکولو د سورې نور دا آیات د حرم امام ولستو الله نور السماوات و ډېر ور سره جوړه ناجب وشو مال را نږدې شوې دې څه تر دې ترجمه باندې به پوي کړ حالان کې په سکول کې استاد خپویا سره نو عرب هم سړي په ترجمه نه پوي کې ډېر ځکه دا غي جب دمر بدل شي چې لغت قران سره ډېر تفاوت ته دا غي نو دي ته حروف مقطعات وای دا د یو کم دیر شو سوراتونو په ابتدا کې راغلي سوره بای دا د یو کم دیر شو سوراتونو په ابتدا کې راغلي دي او دین چې مکرر حروف سره او شمیره اوای چې کوم حروف مکرر راغلي او هغه سره او شمیره د دې نه جوړیږي 78 حرفا دو کم اتیا حرفونه جوړي نو بعض مفسرین وایي اشاره الی شعب الايمان د ایمان شعبو ته اشاره ده الله حبیب ایمان صد پاس او یا شعبی دی غور پک لا اله الا الله دی او معمولی پکې د لارې نه د zarar شی لري کول دي ها باندې د ایمان په اعلی شوبو کې څه ده لا اله الا الله او ادنا شوبه څه ده فلاره کې د zarar شی بن غرزه اډو کې شو دا چې پوسټ کې شو چې څوک پر غرزيږي یا ګندګی ده زموږ دی په لور په غادرا غو ورو عمل سره دا غو بای اوس خلکو ډیران لار کې جوړې اکور جارو کی دکاندار دومره غټ کارو کی چې بس د دکان نه بار رو ورځي اګه کوم سيزونه وروړي اس خاکي کې نو کوم ځای کې ورځي ازمیدار خموزم کړي او غټه ګیره دا خو چې پټی لراغ نو چې څه ګنده سيزونه دي ټول لارې لراغ ورځي تبای طالب وای زه تانه څه کم خو نیم دې د لارې په ځای جومات کې ګندګي غورځي هبای دې ته یو څو درجه سیوا شوی هبای کسه په کم کم شي وای کم شي دې ځان سره بدی شي یا په جومات کې نه غورځي نو دې سر په جومات کې منځ ځای وخت دلته غورځي ازنی وخت کې پکې شي د درایي د غاز کی دا کوم ټول تر دې لاندې وځ دې شي خزانه تاسو وای بیا ویل مې نصیب نشو د لارې د صفا کولو حکم دی اته مسجد نه صفا کې دې د چې مکرر حروف لري کې نو نسب جوړيږي د حروف هجا ګوره د سلف صالحین او صحیح قول دا دی چې د دې په مراد او معنا باندې الله پويږي وې د نبی کریم علیه السلام نه بعض مفسرین لیکلي په یو مرفوع حدیث کې د دې څه تفسیر نه راغله صرف دا حدیث راغله ها بھائی نور څه نه راغلي د دې حروف مبارکه ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف امام ترمذی دا حدیث ذکر کړی وی حسن صحیح غریب امام دارمی او مستدرک حاکم هم ذکر کړی حدیث ته علامه البانی په الصحیح کې صحیح ویلی ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چې چا اولست یو حرف د کتاب الله نو دلب پدی نیکی ملاویږي او د یو نیکی الله لس بدلی ورکي او د الله حبیب او عزت سينو اپ چې الف لام میم یو حرف دی بلکې الف ذات ته حرف دی لام ذات ته حرف دی او میم ځان ته حرف ده نو په دې دیرش نیکي ملاو شوې په دې باندې وګور وای بس دغه عمر خبره د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام راغلي علامہ شوکانی د تفسیر د فتح القدیر یو فتح القدیر د فقہی کتاب دی کړ یو فتح القدیر تفسیر دی علامہ شوکانی رحمه الله قال الشوكاني فإن قلت هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفواته شيء يصلح للتمسك به وي آية رسول الله صلى الله عليه وسلم نداس سشي ثابت ده چې په هغه باندې موږ تمسک کو او وایو چې دا الف لام میم فائدہ دا او دې معنا ده قلت لا اعلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تكلم في شيء من معانيها علامه شوکانی وای مال خو پته نشته چې رسول الله علیه السلام دی د حروف مقطعات د معنا باره کې څه تکلم کړي بلکه زیاته نه زیاته دغه دا چې دا حدیث راغلی چې یو حرف چاولستو نو لس نه کوي وي او زنه فرمایم د الله حبيب وي چې الف لام میم یو حرف ده بلکې الف ذات ته ده لام ذات ته ده او میم ذات ته ده دیو جن باز علماء وی سلامتیا پدې کې دا الله یتکلم بشیء من ذلک دې کې تکلم نکېږي دې کې څه نکېږي تکلم دې نکېږي نو د دې حقیقتا معنا هغه د الله او د رسول په منځ کې یو پټ راز دی که موږ له د معصوم صلی الله علیه وسلم نه څه شی مخې درالو وایو با خدا اهل علم وای چې د دې حدیث نه علاوه نور څه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه دی بارکه ثابت ندی دی وجنه کله طالبانو امتحان اخلي جلالین شریف کې وی جلالین شریف والوی الف لام میم الله اعلم بمراده نو استاد ول پر چکیولی کی چې د دې عبارت مقصد ذکر کا چې طالب پوی ناولی کی چې دې دې کې مصنف د متقدمین او مسلک ورکړي الله اعلم بمراده الله په مراد خپوی نو د غنو اهل علم صحابه کرامو نه دادي چې بس د دې معنا مونږ ته معلومه نه ده دا الله او د رسول په منځ کې او پټ راز ده مونږ نه مطالبه د ایمان وروړو ازمونږ ایمان دې چې د الله او د رسول کوم مراد دې زمونږ په سره ایمان پرې اې باز اهل علم د دې فائدې لټولې خو یو دی یو شی فائدې یو د هغه حقيقي معنی د دې د مخکې قول سره سنشتہ ستعارض نشته وي موږ فائدې اے فائدہ ده پکې او ای فواید لټای درې اقوال بیا په دې کې مختلف دي او د جمهور اهل علم هغه فائدہ چې د نو هغه صدا حافظ ابن کثیر رحم الله علامه حافظ ابن تیمیہ نور محققین علماء وای او دا دې ټول خبره غوړه کړې ده امام قرطبی فرا امام قطرب دا دی حروف طرف ته اشاره ده الله عرب الخبر ورکو چې کله د قران د مقابله اعلان ورته کوي چې ګوره قران د هغه حروفنا جوړ دی چې د کوم حروفنا بنا د کلام د دوی ده و ایستاسو د عربي چې د کوم حروفنا جوړه ده قران هم د دغه حروفنا جوړ دی ور تاسو لغت کې راغله خو بیا هم تاسو د دې د مقابلې نه عاجز یئ قرآن لکه څنګه عربی په لغت کې الف لام میم او الف لام را او نور حروف راځي وای قرآن هم د دې نه جوړ دی وګوره تاسو په لغت کې راغله خو تاسو د دې د مقابلې نه عاجز یئ دا قول جمهور اهل علم غره کړي څه پوښوي به په دې باندې هغه سر والا پوښوي شوګه دا غره قول دی چې امام ابن کثیر دلته ذکر کړی دی چې قران د دې حروفو نه جوړ دی بیا تمام مخلوق د دې د معارضه او د مقابله نه عاجز دي حالان کې مان له مرکب من هذه الحروف المقطعه التي يتخاطبون بها دا د محققین قول دی او دې ته حافظ ابن تیمیه ابن کثیر امام قرطبی دې ټول زهاب کړي هدل للمتقین ور درې اوصاف د کمال د کتاب الله ذکر کړل یو مبتدا او خبر معرفه کل ذالک الكتاب د دې معنی کامل او مکمل کتاب ها ها یو ماشاءالله او صحیح شو دوی او باندې کې به کې پرې خو ځلې سره کلام تیار نیولې کافي خدای په دې کې سوچ دلاړ شي خبره ته به پوښوي ور آیات مبارکه کې د کلام الله درې صفاتونه یو کامل او مکمل کتاب دنیا کې کم دی قران حکیم دی د شک شبهه نه پاک دی او د هدایت نه ډک دی اکثر مفسرین دې کې د ذالک تفسیر په هاذا سره کړي امام بخاری رحم الله موي وقال معمر ذلك الكتاب اي هذا القران نو د غړو سلفنا د ذالک تفسیر په هاذا سره نقل له او اصل کې تاسو ماشاءالله کتابونه ویلي هاذا د اسم اشاره د قریب د پاره ده او ذالک اسم اشاره د بعید د پاره ده نو د بعید ذالکا اسم اشاره معنی په قریب سره کړي اباز علماء وی کذالک په خپل معنی مشي ابای خان د مکه نه ګورای د درس د آداب نه د خلاف دی خبر چیا اکثر ګور د سوري الله پاک عالم سو خان دی مو زرغم دی ما پورې خان دی گچا پورې وګوره ته چې خان دی خو یا ما پورې به خان دی یا به مرګرو پورې خان دی خندا چا پورې ښه کار دی اکاز خان دی بیا ولې ولې چې تړلو کوشش دی وکړو بابا اسی چې زو خان دی بیا تړل غواړي کنه بیا وګوره دا درس آداب دی استاد سره غم دی چې بای څه چلو شو امو خو لګیا دی نو ویون کې ځان نه خبر ني نو خان نه بچي هغه بیا به ودرو یا دې جواب شو دي سړی ور د ناشته آداب زده کولم نیم علم دی سره یو تاسو له زما خیالي او تاسو له ګنا نشته حدیث مونږ دی ویل لګ ویل پکاري ور تاسو چې څه کوي تاسو له سو وایي باسي چې کوي تاسو باسي وایي کنه نو خله باندې لاس کې سنت طریقه سره تاسو طالبان ورټول چې باسي کې خپل مکرا وي ادب یو مسله د حدیث کې راوي شیطان ورننوځي نو که درننه وته دا وي تاسو کرو باسي بای نو ګره پریزه یې چې خپل واده کاسه کې نو خپل بده تیار ولاړ دی دا چې دشمن ته کنه 24 غنټې پس کې دی په مورچه کې پروت دی وای وارو کا خپل کولاو کا چې وردن نشي نو چې باسای کوي څه کوي که مسکی می سړی لاس کی یا بای که مسکی می لاس کی می سړی نو ور په یو خندا له ټول خبره کاټه وټه کا بای بعض اهل علم وای کذالک اسم اشاره د بعید دا او په خپل معنا شي نوم درسته ده وای ګور بعد دو قسمه ده لريواله سره یو بعد مسافی ده یو ته بعد رتبی وای کله یو شی د مسافت او د مقدار په اندازې لري ده ته وی ذالک اکل نږدې ده خو مرتبه او چته ده دې ته بعد رتبی وای نو دې کې ذالک کې بعد مسافی نه ده بلکې بعد سره رتبی ده دا قرآن کې راشي هغه زنانه چې نورو زنانو په عیب لګولو چې امرأة العزیز تراود فتاها ناغي یو سلویغ زنانه د لوی لوی وزیرانو راوغوښتي چې هغه حاضر شنو یوسف علی السلام ته وی وی روزه نه چوکتو نو په تماشه شوی او میوی پرې کول د میوی په ځای قطعنا ایدیهن لاسونه ټول سکل وای فذالکن الذی لم تمنی فی یوسف علی السلام قریب دی خو په اسم اشاره بعید سره ورته اشاره کوي د بعد رتبی د پاره نو د قران چون کې رتبه ډېر لوی ده په دې اعتبار ورته کوي بلکې دې کې یو سوال دی چې قران خلا را نازل شوی دی نو ذالک سره اشاره ست کیږي خارج کې خو موجود نو نو وی خارج کې موجود نو خو د نبی رسول الله په زړه کې موجود الله وعده کړی وای یو وینا درون بوجوالا ذالک کی دغه وادي ته اشاره الله وی حبیب وعده می کړی نو اشاره په ذالک کی دې ته خارج کې سم موجود نشتا خود نبی کریم علی السلام په زړه او ذهن مبارکه کې پراتو وګوره دې کې دا مسله مراله کله په ذالک او هاذا سره اشاره کیږي په خارج کې سشینی خو پزړه او دماغ کې پروت وي سوي لکه وګوره سورې یونس آیات وګورئ زمون په دې ملک باز ډلې دي الله دې ورته هدایت وکي ای وای نبی هر ځای کې حاضر موجود دې ناظر کتون کې دې دې لپاره بیا غي دلایل را لټای وای ګور په یو سات کې په دنیا کې په زورګونو لکونو خلق مړکی په قبر کې ورته وي ما تقول فی حق هذا الرجل څه د دې رجل او شخص باره کې سوي او هاذا سره خو اشاره کیږي هغه موجود فی الخارج تا نو چې زر کسان مړ دي او لاک کسان مړ دي ا د ټولو په قبر کې د سوال جواب په وخت کې نبی عليه السلام حاضر دی نو حاضر ناظر شو کنه پوښې په مسله باندې کوم پوه نشوي باید یو مړ دی اغنم سوال جواب په دغه یو وخت لکونه خلق دی سوال باندې پوښې دا دا غي یو دلیل دی زمونږ بازي بس په مقبره کې چودريږي ویا رسول بوز د الله د حبيب شکل مبارکه او صورت مبارکه خول شي دی بارا کې خپل کتاب لیکل علامه شیخ الحدیث سرفراز خان صفدر صاحب رحمت الله تعالی علیه تاسو یې سي علیه سي د خنوم په پخې زموږ دي برګري کتابونه راړل چې درس کې به موږ نو واغ زټولو واغست وای د کتون کو د کتاب سره خپل نوم دی د کتون کو سترګي یخول په تحقیق د دې مسلې کې چې پیغمبر ته سو کوئی هر ځای کې حاضر ناظر دی نو دا اصل کې دا اعتراض د څه دی دی تاسو چې په دغه ونه وایي چې وای نبی رسول الله قبر مبارکه کی صورت مبارکه یا تمثال مبارکه حاضری دی باندې اهل علم رد کړي د دې دې کې ما تقول فی حق هذا الرجل د هر چا په ذهن کې د رسول الله مبارک یو خبره پرته ده نو د اغي حاضر فی الذهن حاضر فی الصدر بارکی تپوس ته ځکه جواب کې ادا نه وای او وای هو رسول الله تاسو که احادیث کتابونه وکتل کړه نو جواب ورکول کې خبر کې سوی هو رسول الله صلی الله علیه وسلم ادا الله رسولو نو دا خبره درست نه ده علماء امام جلال الدین سیوطی رحم الله شرح صدور کې لیکلي وی وسئل الحافظ ابن حجر هل يكشف له ايل الميت حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم آیا د مرده ته په قبر کې سرګنواله کې دي شي چې دی نبی علیه السلام وګوري، دی ول ګوري، ورته وایي، ما تقول فی حق هذا الرجل، ته د دې عظیم رجل باره کې څه وایې؟ فاجاب، نو حافظ ابن حجر رحم الله جواب ورکو، انه لم یرو هذا فی حدیثه، وایي دا په یو حدیث کې نه دی راغلی، وانما ادعاه بعض من لا یحتج به بغیر مستند، دا دعوه کړي باغ سوچ چې دای قول دلیل نه لري سوا قوله فی هذا الرجل دغه ځان ته دلیل جوړ کړي چې هاذا سره اشاره کیږي موجود فی الخارج تا ولا حجت فيه دې کې دلیل نشتا لأن الاشاره الى الحاضر فی الذهن سوي اشاره هغه حاضر فی الذهن تدا اشاره حاضر فی الذهن تدا بیا ګوره د متول عبارت علامه سے ذکر کړي وی ويجوز على قله لفظ الحاضر نه قاتل هذا الرجل وان كان غائبا بقل دا خبر علی سبیل القلت جائز ده لفظ د حاضر ذکر کې او رجل غائب دی وای قاتل هذا دی سړی وجل کړي هغه دلته موجود نه په قران او سنت کې د دې ډېر استعمال دی تاسو د بخاری شریف کی شروع کیږي نو راوشي د الله د حبیب خط هرقل تراغه نو چې خطه ولو سې وګورئ دلته عربو کې څوک راغلي کنا نو دغه وخت ابو سفیان ابن حرب په یو ډله د کفارو کې شام ته تجارت تلاړ دی وګوره د شام او د مکه مکرمه په منځ کې څومره فاصله مدینه منوره کې او هرقل ورته وي اسالک عن هذا الرجل د دې سړي باره کې درنه تپوس کوم څه پوه شوې په خبره رسول الله موجود دی هلته خو ذهن کې خو موجود اسألوک عن هذا الرجل دارنګه حدیث د کتاب الایمان مشکا شریف بخاری او مسلم ټولو کې راغلی یو قبیله رااله د مدور قبیله نو د الله حبیب ته وی قربان مونږ ته لک تفصیلی مسائل د دین ذکر کا ان لا ناتیک الا فی شهر الحرم مونږ د حرمت د میاشتو نه بغیر تاسو ته نشو راته ان بیننا و بینک هذا الحي من مدور زمونږ او ستا په منځ کې دا د مزر کبي مزر قبيله په سونو بيزره ده او يا هاذا الحي من مزر نور دې کې حاضر شي ذهن ته اشاره ده مولا عبد الحي شیخ رحمت الله عليه الله دې قبر د نور نډک کی ډېر خولي کتابونه لیکلي او ډیر یو عجیب انسان وو د فقه حنفی ډیر خدمت کړي اخر عمر کې په دبانې علم حدیث غالب شوه داغی شرح الوقایه کې دا سی ویا بای د عبارت دا سی دی ای فرمای وي ومنه قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه وهذا ذكر مبارك انزلناه هذا كتاب انزلناه مبارك ونظائره في القران والحديث وكلمات العرب كثيره ابه دا حدیث ذکر کړي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل ويفل اشاره بهذا فيه ليس الا الى الحاضر في الذهن اشاره په دې ما تقول فی خار الرجل کې سره اغه ذهن کې چې څه موجود دي ومن ومن استنبط منه حضور التمثال المحمدی صلی الله علیه وسلم چا چې دې لدا مسله راځي چې د رسول الله عليه السلام صورت مبارکه په قبر کې حاضرول شي او نفس ذاته صلی الله علیه وسلم فی قبر کل مؤمن فقد غفلا او د اصل مسلې نه څه شي اصل مسلې نه غافل شوی دی نو دا مسله ذالکه کې دا مسله ذکر چې په قبر کې د الله حبیب حاضر ناظر هیڅ دلیل پوي نو د خوشحالي خبره ده کنه ده او بلا دلیل خبره خو زموږ دین کې نشته بلا دلیل خبره زموږ ذهن زموږ په دین کې نشته دا آیات ان شاء الله تفصیل کو تاسو ځان برابر کوي بیا زر زر را دی